نو سپې په خوا ته ریدنو داخلي غنده و د شرابونو بس غیله به خون ور کړی نو داخلي ولا سټله سپي ولا خپل سټله او د توسدا پته نشته خوسترګي پټی دي کنه چې دا سوق دی نو دویګنه که سوق راغله د مال خپل صفا کوي وی غسپی ته وای چې اکرمک الله الله دې ډیر عزت مند جمال دې خپل پاک کړ نو شراب او چرس پودر دا سوته وي آیس دا ټولي نشيري خسته خسته خلک د خلکو د خندا کړ بیا ور باندې سو کې بارم نه او نو ول چې دینو سوک توجه ورکړي نو لہذا د نشید اشیاء نه خپل ځانونه بچ کی او دا ول کې چنجي سړی کی خو شوق او د فن واسطه دغه د پاریس کې او بیا رستو بس کولې نشي نو د دینه بالکل ځانو نه پان کې او جواری جوارګر سړی د جواری نقصان داري چې د دبه خامخه دشمنی قرطبی لیکلی دی و اما القمار فیورث العداوه جواری دا دشمنی پیدا کوي والبغضاء بغض او حسد سیوا کوي د خلکو مینس ته جوارګر وګوره د ټولي دنیا نه بسوا دشمنی دا غي او ژوند به د ټولي دنیا نه خرابي تا چې لکونه پیسې واغستې نو ژوند دی ولی خراب په پیسو باندې نه عزت راځي او نه په پیسو باندې انسان د مصیبتونو نه بچ کیږي دین په ځان کې راوړي عزت بم دل راشي او بی عزتونه بم بچي او بل د پردې مال په ناجایز خوړل دي نو خېټه پارام وډکول دي نو تپوس کې ستانا په بار د شراب او د جوارې کې قل تور تو وای فيه ما اسم کبیر په دې دواړو کې ګناه دلویا ومنافع للناس او پیدې دې پکې د خلکو د پاره د انسان مثال د جهنم دی جهنم چې ده نو هغه تبا الله وی قدیم تلاته وتقول هل من مزید حلیم تلاته ایډک شوی نو هغه وی هل من مزید نورشتا نور مړې دل په دنیا نه انسان نه سیوا کیږي نه خودل تباغی معنی کوله قول العفو و د ځان نه زیات کئ په زور به د ځان نه سیوا کئ او د الله په لار کې به لګي او دا عفو زکه وی چې ستا ډیر ضرورتي نو اول خپل ځان دی اسنه چې بیا سوالونه خلکو نه کې ګوره قران عظیم کی چرتا یسالونک بغیر دعا او ناراضی او چرتا راضی و یسالونک واو سره کله چې یسالونک راشی نو د الته مقصد دای چې دا ځان لته پوسو یوازي او کله چې دا وو وو راضی نو د دې به دا مقصد چې دا ته پوسونه په یو ځای نو هغه راولګې دل د یتیم خوراک سکاک ارسه د ځان نه جدا کړ نو هغه یتیم ماشوم با کله خوراک وک او کله به ونک نو کله به داغه خوراک خلاص شو چې ډیر به وخړو کله به نو هغه به وګیو نو ګرانه به او هغه به بیل په خول او بیل سړول دا خو ګران کارو نو خلق رالل صحابه او نبی علی السلام ته وی چې دا سو دا خو تکلیف دی نو دا یې تراغه چې مقصد د یتیم جداواله نه دی چې ته د ځان نه جدا کا او دا غار سبانی ور دی ولېږي مقصد د یتیم اصلاح ده که اصلاح تا ته په جداوالی کې ښکاری جدای کا او که په شراکت کې ښکاری نو شریکی ځان سره ساته خداغه خیر خوایي ولټاوه داغه اصلاح وکړه تپوس کې استانا په بار د یتاما کې یتیمانانو کې قل تور تو یا اصلاح لهم خیر اصلاح د دې چې دنو هغه د غورا و ان تخالطوهم فاخوانکم کتا شریکوي د لرنو داستا سرونه دي والله يعلم المفسد من المصلح الله پیجنې فساد کون کې د اصلاح کون کې نه ولو شاء الله لعنتکم کو غختل الله نو خامخه تکلیف کې به غرزولې وای تاسو ټول باندې به پوج راوستو استا بیا وس کې داو کنه والله سختی نه راولي تکلیف نه راچی پچا ولا امت مؤمنه خامخ وینځه مؤمنه وینځ نه دلته مراد صرف امینه مراد وینځ نه ده حدیث کې راځي لا تمنعوا اما الله عن المساجد نو اما اصلي تم ویلې کیږي معنا مؤمنه خزا کاغه وینځه ده او کاسیله ده کافر مشرک لبلورم نور کې ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم خامخا مرای مؤمن غلام مؤمن غره دې د مشرک نه ګر ک تعجب کې چې تاسو لره داغه مشرک حسن او جمال او مال اولائک یدعون الی النار دا کسان را بلل کوي ورته ورته نور هڅو ای هو د ور دعوت نه ورکو اصل کې الا ترک الجهاد والمحاربه دای بد ته د جهاد د پر خودو او د جنگ د پر خودو دعوت درکې نو دا د ور باعث د الله د حکم نه پرمانی شو د شرک او د کفر دعوت به درکې نو دا ور دی کنه انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار او یو قول دار چې اسید ابن حزیر رضی الله عنه او داغه سره بل ملګری دی عباد ابن بشر رضی الله عنه دار علل او نبی علیہ الصلات والسلام نے دا تپوس کړو وجه داوا مسلم شریف کی روایت ده د يهودو په باره کې دا خبره ده چې دی وی چې يهود چې کله بیبي بی باندې بیماری راشي ماحواره سخت نفرت کوي نو سره خوراک کوي نو سره سکاک کوي نو سره جما کوي حتی چې په کوټه کې مسنه پاتې کوي دومره نفرت کوي نو دا آیت چې کله راغی یسالون کان المحیز نو يهود ویل چې ما يريد هذا الرجل ايدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه یره دا سړی نه دا زمون سخ خلاف دی ها چې زمون کوم خبره ده نو دی زمون خلاف ګوره په دې کې هم دی زمون خلاف روان دی نو اسید ابن حزیر او عب عب عباد ابن بشر رضی الله عنهم دواړو ویلا یا رسول الله يهود داسې داسې وای افلا نجامعهن فی الحیض په حیض کې اوسره نزدېکت او جما نه کو چې د دوی سمړو وشي نبی علی السلام د دې په دې خبره خپه شو تر دې چې دا رنګ تک سور شو دې چې پوښو چې خبره خو په نبی علی السلام خو نه لګیدا بس غلی شو وروونه پاز لور روان شو چې نبی علی السلام غوسه شو بس غلی شو اوس دوی چې روان شو نو لار کې یو کس را روان دی او د پوی او لوخه وسره دی نبی علی السلام لې راوړ نبی علی السلام ته لکه دا دوا لکان وسلال دا سدا ملمان دی تواضع ک چرش چرال نو دا پي وس نو پي ولا ورک نو چې دی پي وس کړ په دې ډیر زیات خوشاله شو وزه شکر دی لکه دومره غسره تنه دی پي چر باندې وس کل نو لکه مطلب رضا شو نو بیا غي په دې باندې خوشاله شو یا د نسواراو خلاف محض د دی وجنا چې غي یو کار کوي مونږ نه کو نه کم چې دس یو کاری چې کې صرف داغي تاییدی او د شریعت خلاف پکې ناراضي نو مونږ باغ کار نه کو او کم کې چې د شریعت خلاف راضي نو که بیا داغي کار تایید مې نه دی کنه بیا باغ کې اصل کې زمنګ دا دین درمیانه دی وکذالک جعلناکم امه وسطا د امه غوړه د درمیانه د يهودو په دین کې هر سمنو او د نسواراو په دین کې هر شی جایز حایزه خزه سره نو زمون شریعت بین بین دی کنه خوراک جایز کاک جایز اوسېدل په کور کې جایز صرف قربان ناجایز نو نه مکمل د يهودو په شان شو نه مکمل د نسواراو په شان دا درمیانه شو وسم مسله دا ده تپوس کې ستانا په بار د حیث کې ان قربان فل حیث کې تور تو وې د یو بیماری دا فاتزل النساء پس جدا شی زنانو نه فل محیز په حالت د حیث کې وقدموا لانفسکم مخکې کې د خپل ځانونو د پاره سینیت یا اذکار یعنی کولاد اراده وکړي واتقوا الله ويرګي د الله نو عالم پوښي انکم ملاقوه یقینا تاسو مخامخ کې دن کې د الله سره وبشر المؤمنین زیر ورک مومنانو تان ولا تجل الله عرضوة لایمانکم نهم حکم یا عرضه لایمانکم نخد قسم استاسو د پارا مگر زوی الله لرا نخد قسم استاسو د پارا لکه څنګه چې سړی نخ په غشي باندې ولي تاسو هر قسم د الله په نوم قسم کوي دا خانه ده قسم خو به خود د الله په نوم کې خو بے ځای قسمونه مخره مطلب دا دی ان تبرو الله تبرو دا چې نیکی نه کوي تاسو وتتقو ځان نه بچ کوي د ګنا نه وتصلحو بین الناس او صلح نه کوي په میز د خلکو کې بعض خلک وای کنه وای ما قسم کړه زه بچا سره نیکی نه کوم او ما قسم کړی دی چې زب بیا ګنا نه ځان نه بچ کوم ما باندې خنه راځي او ما قسم خوړل دی چې بیا به در چامینس کی خبره نه کوم صلح باندې الکه دا قسم کړي کړي ماته کا په دی وجه باندې ځان د نیکی نه مې ساره و چې ما قسم کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه یمین لغو سره امام صاحب رحمت الله علیه وی یمین لغو داده چې یو سړی په تیر شوی شی باندې قسم وخوري نسیانن څه مطلب ته اوس چې ده کنه پرون تا یو کار کړی خوستانه خبره یې را شوې او تا ته یو سړی ویل کګوره تا پرون دا کار کړو قسم په الله کما دا کار کړی ستا اوس پوخ یقین دار چې ما نه ده کړی استانه خبره سوا یې راو بیا چې رستم ما سلطان په کټ کې سملاسته او سوچونه د کول اوخو د خورشتیا دا کار خو ما وکړ یار الکه د خپل ځل کې خو رښتینی وی کنه ستا خبره یې راوا نو که تا قسم خوړلې دي نو قسم تا په دروغ نه خوړلې چې ګنې تا کار کړه او تا ویل مان دی ستا په خپل ذهن کې ته صادق وي او تا تخپل پوخ یقینو چې دا کار ما نه دی کړی نو دغه قسم چې دین په دین ولا نشته دا د امام صاحب مذهب کې دی او امام شافعي صاحب چې نه صرف دا دی چې خبره دا شروع وي او یو سړی پکې بلا اراده نه چا قسم ور کړي نه ته چا مطالبه کړي دا نه ضرورت شته او اسی بلا اراده قسم د خپل نو په دې باندې نیول نشته دا لغو دا امام شافعي سي په کې دا مچولې خو خلنه دا دا ډېر په احتیاط استعماله ټیک د چې تپې نیولې نه ځکه ستا اراده انعقاد نه دی تا بلا اراده د څه قسم وخوړه چا درته ویل چې راځه چې اوس او تا ویل چې نه اسکه ملک اوسکا قسم دې نسک مستاله خو نه ستای را دا نه د اغی را دا او استاد خلینو دا ټکه وته نو داغه بلا اراده کې دام راځي د امام شافعي سي پنځه خو دا عادت مګر زوا یو پیر دا شوی دووشي خیر خدا سه عادت مګر زوا چې ستا یو خبره یو دوه قسمه یو خبره یو دوه قسم دا ګوره د باز خلکو باز ټکی تکیه کلام ګرځیدل هغه مخ کړو کې ماته یو کس وی یو مولا درس کو دویم درس چې کو نو چې هغه یو خبرو کې نو یو سره ټکه وی چې کم دی بیا یو خبرو کې نو چې کم دی بیا چې کم دی وای هغه به چې خبره کوله ما به یو نه خراخ کدله او چې چې کم دی به وینم ما به بل نه خراخ کده مې چې دا چې کم دی به د په دې کلام کې ډیر یو کده خبره به ډیره کې نو چې ما حساب کو نه چې کم دی نه خې ډیر نو دا اوس د باز خلکو تکیا کلام شي کنه چې کم دیو چې کم دیو یا نه یا نه څوک مطلب دا او مطلب دا او څوک بل ټکی وي نو څوک پکې دا قسم دا غ تکیا کلام شي قسم دیو قسم دیو قسم دیو قسم اباظ مولا د منبر په سر ناس ته بس ټول قسم قسم نه بلکار نو داغه شاګردان به می داغه شیخ کسب کړي دي ان استاسو قسم چې کوم منعقد دي زړنم تړلې د سره ګوري په دې تلو تلو کې دا خبره ځان سره نوٹ کا قسم چې دې په درې قسمه ده ښا یو تویل شي یمین لغوا یمین لغو دا بلا اراده قسم شو دویم تویل شي یمین منعقده منعقده دي ته وي چې ستا د قسم لته غوټه ورکړه د سره د فعل سره یا د ترک سره لکه څه مطلب تا د څه قسم خوړه چې زماره په خدای قسمی کې زب بیا د پلانې کور تراله چا سره تلې وی کنه ول تلانجه جوړ شو او ته ته کینه ته نه ته قسم په الله کده کور کې بیا ځکه نه است دلته ډور اعظم یا دی جمعات ل بیان دا تا د تلو نه قسم وکړ او یا د سی وی چې قسم ماره په خدای قسمی دا کار به خامخا کو نو که کم د دسی کار کړی چې قسم خړلې چې زبدا کار نکوم الک راځه چې اوس کا ډوړی خو نه خورم قسم دې کې را باندې وخورې سو نه خورم نو اوس دا تا د خوراک سکاک نه یا د بل شنه قسم داسې وخوړه نو دا د تر قسم شو بل د یو فعل قسم دې دا کار وخامخا کوم د فعل قسم شو نو ګورا په تر کې تر سوچ هغه کار ترک دین استا قسم مات نه دی مضبوط پروت دی تړلې دی ګوټه دا قسم دې زبدا کار نه کوم تر سوچ تاغه کار نه دی کړن استا قسم مات نه دی خو چې کله دې هغه کارو کو چې د کم د تر قسم دی خوړل اوس هغه قسم مات شو یا تا ویلی چې دا کار به خامخا کوم نو که وخت دې متعین کړو او و دې نه کړ هغه معین وخت کې قسم مات که وخت نو متعین کړي نو د مرګ په وخت کې به قسم څه شي مات شي اوس په شپه دې هغه وخت پورې امکان شته کې دې شي نه نه وکي سبا یو کې بل راځي چې کله دلته ساراله اوس چې کم دنو مظلومه شو چې شیخ کمزورې شو شیخ کار هغه نشي برابرولې قسم مات شو صحیح شو داغه منعقد قسم دی یمین منعقده په دې کې چې دینو کفاره نه ورکه او ماته کې نو ګناه ده کفاره ورکه نو دا ګناه پټي بیا ګناه نشته نو پدې کې مسله دا ده چې د دسې کار نه قسم خوړل او چې هغه د ګناه کار دی تا ویل دا بنه کومه قسم دې کې بیا مې وک نو دا قسم ما تول ګناه ده د خپل ځای ټینګ کا تا وی قسم دې کې بیا مې شراب وس قسم دې کې بیا مې جواری وکړه اوس دا قسم ما ماته دا ټینګ کا د دې ما تول ګناه ده دویم هغه قسم دی چې تا د نیکی د کار نه کړی قسم دې کما به دې پلاني سره خبره وکړي نو چا سره خبره بندول خو ګناه ده ګنه خبره کول خو ثواب دی اوس تاسو سره جرګه راشي دوی نجی ما خو قسم خوړلې چې زبروغه نه کوم نه قسم دې خوړلې دې خدا قسم مات او روغه وکړه طالب په دې ماتولو ثواب ملاويږي خو شرط بدای چې تبه کفاره ورکړي تبه کې قسم دې مات کړو چې کله حانش وي هغه نه پس لس مسکینان با دو ټیمه مولانا صاحب ملمانه کې ښا سحر او ماخام یا غرمه او ماخام او هغه له خوراک څنګه درمیانه او لس پکې لازمی دي کدا ټول خوراک یو لور کی چې دا واخله نه کی لس لبه ورکه یا به لس بوزي او کیسوتهم ادم پکې کول شي یو مسكين لس رزي بوزه خو په یو ټیم نه بیام کار کی یا ول درمیانا جوړې واخله لسو کسانو لا او تحریر رقبه یا زادول د غلام دی یو غلام آزاد کا ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو د اذا حلفتم کله چې قسمونه خوري او بیا ځان خانس کئ نو یاد شو دلته کفاره صدا یا لس مسکینان له دوټه مډوړی یا د اغي جامی یا غلام کدا وستین کیږي نو بیا څه شي دی درې ورځې متواتر روزي دي غریب بدرې ورځې روزي بس تا ګناه ختم شوا ها ولا او تاسو شه د یمین منقده او دریم د یمین غموس داغه حلب بالکذب دی اے یو سړی دی غلای کړي دا یی زیاته کړي دی دلته خلق او تویل کته دا کار دکړه مان نه دکړه قسم کې او کومه بس موږ ته قسم وکا تا به موږ ما راشه چې د جمعات پر ټولو قرانونو ته لاس کېدم بعض خلک وایي دا زړه غلط وی کړ خو راشه چې پر ټولو قرانونو ته لاس کېدم انو بیا دې قسم خو زما دې په الله قسمی چې دا کار مان نه کړه غوې چې بس قسم دی خوړم ما پرې خو دی خو پرې خدا سړی کار کړو او په دروغ یې سوکلل نو د احناف په نيز د دې قسم کفاره نشته ځنه چې دا سړی وای زبم یو لس طالبان راولم او دوه ټیمه به ملمانه کوم به غم وکم د دې کفاره په دنیا کې نشته چې تبه یا روجي ونی سی یا به غریب له ډوړی ورکې او بس لاس بشي دا تا په دروغه د الله په نوم قسم خوړلې الله به دې سزا درکړي بس دغه د چې استغفار او ذکر له زور ورکړه الله مې ربانه شو ما پکړه خدا ګینه د دې سزا د جهنم په ور کې بدل الله وو پی درکړي زکه تا د الله په نوم په دروغه قسم خوړلې دا دار قسم خپل خپل حکم شو لغو بیل شو مناقضه بیل شو او غموس بیل شو چې قسم قسمونه درې سلور زله خړلې نو اوس به کفاره هم درې سلور زله ورکړي کسنګا نو کده سي قسم خړلې کنه چې د مطلب ما مخه تر پیاله ده نو دا به زکه یادو مثلا تاسو ټول چې وتړو نه شي چا ورته ویل چې راشه چې وسکا ا دې وی زینس کما ام دا یو چه دا او دې سوې قسم دې کې دارا باندې څوک اوس کې لږ سات بس بیا وی قسم دې نه اسکم بیا وی نه اسکم بیا وی او شه دا یو دا صحیح ده نو کدی نه دې لزل قسم خوریم یو کفاره او که یو ځلې قسم خورلې دې مصدا یو کفاره ده خو ترسوی چې کفاره نه دا ورکړي تداخل پکشتا بس دا یو کفاره چې ورکړي ټول نه بس شي خلاص خو کدا سه کار یو ک چندنې قسم خوړ دا چې نس کمو به کفاره ورکړو ویس کله سبا ګور بیا قسم خوړ بعد الکفاره سبا بیا بل کفاره او چې داغي کفاره هغه ورکړل او قسم مات کړ چې اوس کله بل ورځ بیا خپل خارخته ده بیا قسم خوړل داغي به بل کفاره ده صحیح شو خو چې قبل الحنس کار څومره قسمونه خوړل یو کفاره کافی ده خو دو درې قسمونه د بیل بیل کار نه خوړل لکه یو پیری ویل چې چین است نو بیا وته د اجي سه ویل چې راځه ډوډۍ خو خره کنه خدای دې غر کا چې مسکا وي قسم دې کړ ډوډۍ مخري ډوډۍ نه بیل قسم وکړ نو دا وته هدایت الله شاه صاحب ویل چې راځو بوس که سړیا دیوی قسم په خدای کو بو مسخ نو دا وس جدا جدا قسم دی نو بیا به سي جدا جدا کفاره راځي ها حل شول مثلا خجی للذین یلون من نسائهم تربص اربعه اشهر د پاره دغه کسانو چې قسمونه خوړلې دي د خپل بیبيانو نه اوس مخکې خود خوراک سکا کې د عام خبرې قسم اوس پکې یو د نرز وی را پاسې کې خزنه قسم وکړي هغه سره بس کو دې کې مسأله د ایلا ده ها قسم د بیبینا نو په دې کې په دې تلو تلو کې غټ غټ ټکی واوري ایلا چې د قسم د دې احکامات د قسم خدغه کفاره واخو تاسو واوري خو اصل کې چې یو سړی د بیبینا قسم اخري نو د بیان اټه ذکر کړی یا نه کنيټه نه د ذکر کړي سر بیبي ته وی چې زما د پخدای قسمي زبتا ته نږدې کېږم نه اوس پته نشته چې سونه وخت ده د نو ورځ یاد کړل نه میاش نه کال خو بس مطلق عدم قربان یاد دا سړی چې کلم نږدې شو قسم څه شو مات شو او بیبي ته که سلور میاشتو کې دننه دننه نږدې شو نو بیبي طلاق نه ده او که د دې قسم په وجه دا د نرزوی بسم دم ځان ته پښتون وي نه نږدې کیږي سلور میاشتو نه ټایم څه شو یعنی سلور میاشتې برابر شو نو کده کلم نږدې کیږي قسم خو وزکه ماتيږي کې خو نیټه نه او بیبیم چې دنو باینه شو چې کله سلور میاشتې برابر شي او کده د سلورو میاشتو نه کم نیټه یاد کړی و والله لا اقربک شهرا یا شهرین یا ثلاثه اشهر نو چې دغه خپل نیټه برابر کی او بیا نږدې شي نه قسم مات شو نه بي بي طلاق کده سلور میاشتو نه سیوا نیټه یاد کړي وې سلور میاشتې یاد کړي وې والله لا اقربك اربعه اشهر یی ویل چې لا اقربك خمسه اشهر څلور میاشتې یا پنځه میاشتې باندې نږدې کېږم نو کدی نه مخکې نږدې شو قسم مات شو خو خزه طلاق نشوه او کله دې نه رست نږدې شو نو قسم خو به پوره شي چې قسم نه ټوک ته ورسی خو خزه بس شي باین شي صحیح شو په طلاق بیانو کې به بیا د نکاح تازه کوي او بیغمه د کور په چت باندې کمره و اې کې په پاتې کې د خ بیغمه ها چې کله یو کم دیر شرزه برابر شوي نه شرزه نبی علیہ السلام کتر آئے قسم خپل سک پورا حضرت عائشہ و تو یا رسول الله قسم مې په خوده چې یو یو ورځ مشمارله او نن ستاسو نه شرزه برابر شوي نبی علیہ السلام امام میاشي ادا کړي ودا یو کم دیر شو ها ما خو څو ډیر شول نه دی یاري کړي ما څه ویلو یو میاش او دا میاش د یو کم ډیر شول نو زماغه قسم ټیم برابر شو نو دی کې قسم مات نشو او څه دی بیبیم طلاق نشي صحیح شو للذین یلون من نسائهم د پر د کسانو چې قسمونه خوري د خپل بیبیانو نام چې نه بنځ دي کیږي تاسو ته تربص اربات اشهورن انتظار د سلورو میاشتو دی او داغی نه پس خاون اغه لس ورکړل طلاق ورکړل خزا حامله نه ده حائزه ده ان بیماری راځي نو د اغه عدت ته درې هیزه درې هیز چر څومره وخت مکمل شو طلاق به ورکی په طهر کې هیز کې طلاق ګناه ده طهر کې به طلاق ورکی نو را روان هیز یو عدت یو در روان هیز چې کم دنو یو شو بل میاش کې چې بیا هیز راغی هغه دو شو بل کې چراغې درې شو چې کم اخر پاکیت د دریم هیز نه راغی بس عدت ختم شو درې هیز نه درې پیری هیز صحیح شو درې ورځې نه یادې ګورې درې پیری دا غ زنانا چې اغا مطلقه مدخول بها غیر حامله ده دویمه اغا زنانا ده چې هغه له خاون طلاق ورکړل او داغي امید او حمل دا باز غواګان یا غویان وای وای دا طلاق نه کی دا د تچا ویل چې طلاق نه طلاق وشو خو صرف دومره دا چې د دې زنانې عدت هغه اوس په میاشتو نه دی د دې حاملې زنانې عدت چې دی هغه څه شه دی وضع د حمل چې ماشوم خدای دیو کی چې زر پیدا شو زر به عدت ختم شي او کما شوم څو وخت پس مطلب د درې میاشتو نه ورواړو شپږو میاشتې بعد اته میاشتې بعد پیدا شو پغې به اغا غیر مدخول بها چې کوم خزی باندې یعنی کویدن شوی دا او هغه سره خاون نزدېکت نه دی کړی واده شوی نه ده یا واده د خاونې په کور کې مور کې نو هغه چې د بار بل سید او د خاون کور ته صرف تلې ده غیر مدخول به شو نو په دې صورت کې که خاون د خزل طلاق ورکړ نو دي ته غیر مقبول بها وای فما لكم عليهن من عده تعتدونها ستاسو د پاره د سورته احزاب یو کم 50 آیت کې براشي د دې خزې د عدت شتنه چې خاون ورته دلته ویل چې ته په ما طلاق او طلاق ول څنګه ورکړل نو بس کمازیګر بل څوک پیدا کیږي نو یې سره نکاح کول شي صحیح شو د دې عدت عدت نشته حل شو مسله سلورم قسم اغه زنانه ده چې د اغي هیز ناراضي یا د صغر نه لکه وړه ماشومه په نکاح غست یا د ډیر بوډۍ توپ د وجنه یا د بیماری د وجنه بیماری ده هیز ختم دی ناراضي د داسې زنانو عدت بسنګي نو د هغه عدت فعدتهن ثلاثه اشهر سوره طلاق سلورم آیات کې د هغه عدت بیا درې میاشتې دی ځکه هغه هشته نه کنه نو درې میاشتې مکمل خو اسلامي میاشت انګریزي نه ښه چې یو پکې د 28 یو یو پکې د 31 میکنه داسې بنای 29 او د 30 خبرې دي دا اسلامي میاشت دی درې میاشتې به عدت تیر شي بس خبره څه شوه ختم شوه دا سلور قسمه زنانه دي به اعتبار العدت والمطلقات طلاق شوی زنانا یتربصنا انتظار به تیری به انفسهن په خپل ځانونو باندې انتظار مطلب څه دی لکه بل خاون سره باندې کار نه کوي خان وبعولتهن او خاوندان د دی خا ان کن یؤمن بالله کی دی چې ایمان لري په الله او یوم الاخر او پر از د اخرت وبعولتهن احق بردهن فی ذالک او خاوندان د دې زنانو لایق دی په واپس کولو د دی باندې په دې وخت د عدت کې چې طلاق رجعي کنا نو په عدت کې دن خاوند ډیر لایق دی ډیر لایق دا معنی نه چې بلم پکې لایق شته حق په معنی د حق ان ارادو اصلاحن کې اراده د دې د اصلاح کولو دې کې دا معلومه شو کدا سه سم مسله راشي کنه خدای نه خواسته په کورونو کې نو ډیر کوشش د اصلاح پکار دی ها د ټولو نه زیات حقدار چې هغه خزه او خاون کور جوړ شي نور خلک د خدای په سم لار راوړي دی ول پکې نور نور قرآنی پیدا کړي دا نه ده پکار ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي او شتره د پاره د دې زنانو په شان داغي عليهن چې دی په دای باندې بالمعروف په خي طریقه څنګه چې د خاون په خزه باندې حق دی دغه شان د خزم په خاون باندې څه دی حقونه شته نو خاون به د خزه د حقونو خیال ساتي او خزه به د خاون د حقوق خیال ساتي الله الله د دې وجنه علماء لیکلي دي چې د سړی په خزه باندې صحق دی وکسوتهن بالمعروف او د دې جوړه جامه په خې طریقه ته به داغه د خوراک د سکاک د جوړې د جامې د بیمار د دې خبرو سکه خیال ساتي ها ابن عباس رضی الله عنهما وای و انی لاتزین لامراتی کما تتزین کما تتزین کما تتزین لی زچ کم ده چون کې بیبی دا نو زخ پر ځان هغه ته داسې خيسته کوم لکه څنګه چې هغه ماته ځان خيسته کوي داوم د خزه حق ده په خاون او دارنګ د خاون حق دی په خزه خزه به خپل زینت خاون د پاره کوي او خاون به زینت د خزه د پاره نو خزه چې کله بل خوازی کنه نو ځان خه سنبال کوي او خاونم چې کله بار زی نو ځان بخص اسری را اسری کی اکور کې بداسي چې توبه وباس ته به دیوس د ګور نه را پاس الک کور کې ځان سنبال ولا نو دا حقونه دي او هغه حق څه دی یو ځل طلاق یا دو ځل طلاق دا رجعی دی او چې دریم شونو دی کې بیا رجوع شو ختم شو بیا مغلظ دی ها الطلاق مرتان طلاق رجعی دو کرت دی او دا بهتره طریقه ده چې دو په یو ځل مو ورکو دو کرت شو جدا جدا فامساکم بمعروف او تسریح باحسان پس سره ولې په خې طریقه او یا پر خودلې په خسته طریقې باندې فامساکن بمعروف چې ګوره دو طلاق دی ورکل خروجو کا کنه نو یو طلاق پاتې دی نو ستا خزه ده ژوند سره تیرو خو بیا خپل د ډانګي په لاس ودرېګا چې بل طلاق تراونه بل کلم راوته نو باس بیا کاروان دی نو بس فامساکم بمعروف شو او تصریحم به احسان یا پر خودل په خيسته طریقې سره هغه بداشي چې دریم طلاق ورکي نو بس زیبه به ختم شو او احسان دا دی چې مہر ملخه په خوشحالي ورکه طلاق کې تکړه او په مہر کې بیا دلې اوس مہرم خپ خوشحالي ورکه وکړه ولا يحل لكم ندي حلال تاسو د پاران تاخذو مما تتمهن شيئا دا چې واخلې تاسو باز داغه مال نه چې ور کړې دي تاسو د زنان او تاسو شیلارا د دینه بس شی اخلې نه د مہر الا ان يخافا مگر دا چې یریږي دا دواړه الله یقیما حدود الله دا چې قائم بنه کی دا دواړه پولی د الله خز خاون کور سمې نه خوري کنه نو فین خفتم کچرته یریږي تاسو الله یو قیمه چې قائم بنه کی دا دواړه خز خاون حدود الله پولی د الله ان شریعت احکامات نشي چلی دی او ژوند نه تیریږي فلا جناح علیهما پس نشته ګنا پر دواړو باندې په مفتدت به پاره کې چې پیډیو ور کی دا خزه د خپل مال نه یا د مہر نه د پاره د خلعي خاون لور کی کنه نو دې کې ګنا نشتا څه مطلب خاون لدا جایز نه دی چې د خزنه مہر سکی ایثار کی طلاق دی ورکړل او کور دی نکړل خدا مہر خدا خزنه دا به ورکې خو که طلاق دی ورکړل اوس خو تاغه صبر نه کین خامخا به ورکې مہر به ورکې وګوره یو حالت کې بخاون بیا ګناګاری که نقصان په خاون کې لکه ډیر خلک دا خزه تنګي بیا د دې لپاره چې دا زمانه نه طلاق مطالبه وکړي او دا مہر را تماک نو که نقصان په خاون کې نو دا مہر اغستل ورلسدي ناجایز دی او که نقصان په خزه کیو نو بیا سیده نقصان کار دی او که مہر تیثار کا او ته زچ چرته دی خو خیل تواده صحیح شو طلاق ولا ورکړي تقول حل شو مسله الله والله فلا جناح علیهما پس نشته ګنا پر دواړو پاغه سکه چې پیډیا ور کده پاغه سرا تلک حدود الله د غپلی د الله دی فلا تعتدوها پس زیاته مکوې د الله د پلونا و من يتعد حدود الله او چا چې زیاته او کده پلو د الله نه پولای که هم ظالمون پس دغه کسانو دی دي ظالمان فإن طلقها فلا تحل له من بعد که چرته طلاق کړه د خاون خزل را په دریم طلاق باندې دو طلاق خو مخ کیو کنه درې مې ولا ورکا فلا تحل له من بعد پس نه د حلال د خزه دې سړی د پاره پس د دینا حتا تن کې حزوجن غیره تر دې چې دا نکاو کې د خاون بل سره او غبل خاون په خپل خوخه طلاق کینو ال بدل جایشي دلته اوس ګوره خ طالب جان چې خزه په درې طلاق او طلاق کړه دلته دانه دی ویلی چې ځان له ځان له طلاق او قدرې په یو ځای صحیح شو بهتره طریقه خدا ده چې درې طلاق سړې جدا جدا حالت کې ورکی یو میاش کې یو بلکې بل بلکې بل خو کچر ته په یو ځل ورکړل نو دا طلاق مکروه تحریمی دی نه حرام دی بدعی دی خدا اوس درې واقع کیږي کنه دا مسأله دا اختلافی دومره اختلافی نه ده بل خو یو دوه کسان دی نور خو ټول جمهور صحیح ده تفسیر قرطبی لیکلی دی په دې خبره باندې چې درې طلاق سړی په یو ځل باندې ورکی په یو کلمه کې ورکی چې ته په ما په درې طلاق او طلاق نو یو شو کدرې شو ودا وې درې واړه واقع شو دا اتفاق په علماو د پتوو کړي د امامانو د پتوي بیا وی وهو قول جمهور السلف دا د یو عالم قول نه دی د دوو نه دی دا د جمهور سلف قول دی دا خو مړ یو شاز قول دی تفسیر قرطبی دا قول د دې مخکنی آیت کې لیکل دی ښا 229 لاندې او بل علامه زرقانی په شرح د موطا کې دریم جل 167 صفحه کې لیکي والجمهور على وقوع الثلاث جمهور علما وی چې درې طلاق په یو ځل ورکینو دا واقع شول بل حقا ابن عبد البر الاجماع على ذلك بلکې علامه ابن عبد البر رحمت الله علیه په دې اجماع نقل کړی ده اجماع د علما په دې ده قائلا اغه وینکه ده ان خلافه لا یلتفت الیه چې د دې خلاف قول ته باډو توجه نه کیږي دا د دې خلاف قول هیڅ قول نه دی دارنګ علامه نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم شریف کې اول جل سلور سوا او اتا او یا صفحه کې لیکي قال الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد درې واړه واقع کیږي ښا طاووس او بعض اهل ظواهر وایي چې یو واقع کیږي او نور نه واقع کیږي نو ګورا یو خوا ټوله دنیا ده او یو خوا یو ټانګه کسان دي نو ته سوچو کم دا یو ټانګه وخت پیږي دا ټول خلک وخت او ټولم د سیاسي اخوا د خوانه امامان علما محدثین لولې جبال العلم هغه وی چې درې طلاق سری هغه درې دې سره پرتوک د پاسه او داس نو چوي درې طلاق چې دینو درې دي آی کیسه بیا حلی ملي مکوي دا غریبانان خو بس څوک دی والله دې ما پیوږي چې کم خزل درې طلاق ورک بل ځکه بیا نو کنن خلینو دی لور شي وای دا یو دی هغه زما حلی دې شو بس دا دې دا مذهب خدای ټول طلاقيان ملاقيان راغون شي خیال دې لکه دا څه کوي د بل ګنا په خپل سره دا طریقه غلطه ده درې طلاق احتیاط خره احتیاط خزه خلګي نه دي کنه مړه ډیر شی چې نکیږي درې طلاق ورکړي بلو دی وینا مونږ بدرم دا جایز کو دا زورې لګولې لکه او یو سړی حنفي او بیا د خزه د پارس شي غیر مقلد شي هغه ما دا غینه په تور راوړي دا شی صحیح نه دی دا د جمهور علماو خلاف دی په دې ځای باندې ما تا ته د حوالی درکړې دا د جمهور علماو قول دی چې درې طلاق درې امام بخاری په خپل باب ذکر کوي باب من اجازه طلاق الخلاص امام بخاری هم دا مذهب دی چې درې طلاق درې دي او درې طلاق واقع کیږي درې څوک د باندې درې گزارو کې ته نه ویږي یو سپېړې والے بیا خو درې گزارې را باندې او درې طلاق یو شي فإن طلقها كطلاق کړه دل رد پدریم طلاق فلا تحل له من بعد پس نه د حلال د خزه د پار رستو د دینه حتا تن کې حزوجن غیره تر دې چې دا نکاو کې د بل خاون سره او دا بل خاون سره دا حلی ملی بنه کوي لکه پخوانو چا بوله بانګي سره چرګ سره نکاح وتړل کنه اچرګ به بیا لال کوي خاونې مرشي او به خوړه خزه به بیا کونډه شو دا فضلیات اسه خپل علمو بوته کوي په دې کې یو څو شرطونه دي یو شرط داره چې دا زنانه به عدت د خاون په کور کې تیری اولنی خاون په کور کې سونا هغه مخ کې عدت تیر شو پاغه ترتیب دویم دا دی چې دویم خاون سره نکاح کوي نو د نکاح په وخت کې به وته دا نه وي چې ګوره بیا به پرې دی ښا نکاح باندې در کوم خو په دې شرط چې بیا به طلاق یې ان که مخکې نه وتا سي ویلي چې وروره خیر ته په نکاح والا هو ګوره بیا به پرې دی خو لکه نکاح په وخت کې به دا ټکه نه وي ښا صحیح ده که نکاح په وخت کې ویل بیا نکاح نه کوي بل دا ده چې صرف په نکاح نه جایز کیږي باقاعده د دویم خاون سره به دا خزه نږدې کټ کوي قربان هغه حدیث ته کنه حتا تزوقی من عسیلته و یزوق هو من عسیلتک او کما قال تر دې چې تاسو سره قربان وشي مطلب نو دا خاون باغې سره نږدې کټ کوي جما به سره کوي بل شرط بدای چې دا خاون کدای نه طلاقې نو په د بزور نه چې تور پس وزیر راځي چې شابه طلاق ورک هغه ویني ورکوم زور به په نه طلاق او بل دار ک خاون طلاق هم کی دا خزه خدا زور خاون نکانه هوته د کنه اوس کدا خزه دا غزور خاون سر رضا نه نو په زور به نه او ته په نکاح کې چې بس غرب غروب دی وال او ټکول دی شابه تعالی موږ نکاح دی لکول چې اول لږ کاغه خزه په خپل خوخه او زوړ خاون سره بیا نکاح کوي چې دوی مم طلاق کوي خو سیدا او کنا غینت نه د تیارا یا خاون نه د تیار نو بیا نه کوي سیدا دې خبرو ته بخیار ساتي حتا تن کې حزو جن غیرا ا فقهاو دا یو خبره لیکلې ده کدا سی یو مطلب یو کس دی چې هغه خزه له طلاق ورکړي دی او درې طلاق دی او دانه جایز بل سړی اس زړه کې دار اغلی چې زه دا ته نکاح دی له کوم چې دی له جایز کړي نو د نکاح په وخت کې شرط پکې ذکر نه کړ نکاح وسره وکړه قربان یې وک بیا طلاق کړه نو چې عدت تیر شي نو هغه له بجای شي او د لبا فلیکم پیدا ثواب به ملاو شي څه ګناه پکې نشته خو چې د نکاح په وخت کې دا شرط پکې ویلې شوی نه شرط بدای ښا د دوی مې نکاح په وجه ان ظننا کې یقین د دې دواړو یقیما حدود الله چې قائم بکی دواړه پولی د الله دغه پولی د الله دی بیانې دی لره دغه قوم د پاره چې غي پویږي و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن چې بای نه شي بس پرې دا ولا تمسکوهن می سره و یغیل را زرارن د پاره د zarar لتا تدو د پاره چې تاسو زیاته کوي رد کی د جاهلیت په طریقه خزل به طلاق ورکو عدت کې به بیا رجوع بیا طلاق بیا رجوع بیا طلاق بیا رجوع داسې نه اسه په عدتونه موږ د کوا ومن يفعل ذلك چا چې وکدا کار فقط ظلم نفسه په تحقیق سره غ ظلم وک په خپل ځان ځان باندې څنګه ظلم وک خځه سره ظلم وک ځان سره ظلم دا شو چې ځان د عذاب څخه مستحق دی ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سیتون د الله هزوا پټو کو سرا ان محزوان چې پرټو کړي شي ها واذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سو باندې او ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه او هغه چې را لګلې د الله تعالی پتا سو باندې د کتاب او سنت نا یعزکم به نصیحت کی تاسو ته پدې وتقوا الله او یریږي د الله نه وعلم قواش ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء علیم پارش باندې پواره و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن بل حکم و اذا طلقتم النساء النکاح بعد الطلاق زنانه طلاق شوا دو مطلب د دې آیت دی توجه کوي خر یو دا خطاب دی زړو خاوندانو ته چې خاون خزل طلاق ورکړل او عدت پوره شو اوس دا خزه سکی د بل سړی سره نکاح کوي او هغه زوړ خاونه برید تاوي چې دا خو زما خزه وا ما پرېخه دا هیڅ څوک بدانه کوي ولی وای بس دا په پلار په کور کې ټول عمر ناس که چا وکړه نو زما به سره دښمنی دا شه سره ناروا دی کاغه خزه وای چې دله به هیڅ څوک پور لور نه ور کوي زی پرې خو دې ما نو دله به هیڅ څوک کم نکاح باندې څوک نه ور کوي نو تو سره دا منی ته خو زما خوخه ده که یو کوم او که دو کومه نو داغي مصفخه ده چې ستاد نکاح نو وته لکه ارزه کې نکاح کې کول شي یاد شو مثلا یو مطلب داش نو مدې ته ګوره وس خطاب شو چاته اولنو خاوندانو تاغه طلاق طلاقیانو پوه شو کنه چې چا طلاق ورکړي دا یو مطلب اذا ترازو بینهم بالمعروف دوی مطلب هغه د دین واضح دی هغه دا دی چې دا خطاب دی اولیاء او د زنانه تا خزل سړی طلاق ورکل رجعی او هغه وی زی واپس رجوع ورته کومه او د جنې ورونه او پلار او مور وای نه نه نه نه زمون پلور پورې پیره د طلاق نوم شو که رجعی دی او که غیر رجعی دی خو مونږه وز سره نه منو هغه زنانم غریب وای چې پرې دی چې زمون کور سمې او خوري او خاونې مو چې من خپل کور جوړو او دلته پکې دا نور خپل سپیر کې خرڅي را خرڅي چې نه دا به تاسو نه جوړوي بس دا دادی واغلی نبی عدالت نه څوک تپوس کوي نه د جنۍ نه څوک تپوس کوي او خپل سمې باندې لګیای نو دا ناروا ده چې هغه خپل کور جوړي او دا نور خلک نه پریدي لکه دا ماقل ابن یسار رضی الله عنه چې ده کنه د د خور وا او دا واده وا په ابو ابو الدحداح رضی الله ابو البداح رضی الله عنه باندې نو دا اگر اولګی دا او د خزل چې دنو طلاق ورکړ نو چې طلاق ورکړل خو طلاق رجعي ټیک د چې بیا به نکاح تازه کولو بیان شو چې عدت کې رجوع نشوه اغي واپس غختله چې د خپل خځې سره دوباره نکاح تازه کی او په نکاح والی دلته کې دارور راولګي او دا وته چې نه اغي د نکاح نه وسوته بیان شوي هغه سبا دوباره نکاح نه کوي چې هغه دوباره نکاح کوي ازواجهن د خپل خاوندانو سره ایزا ترازو بینهم بالمعروف کله چې رضای په خپل مینس کې په خې طریقه باندې ذالک یعذ به دا حکم چې د نصیحت کولې شي په دی باندې من هغه چاته کان منکم چې وستا سونه یؤمنو بالله والیوم الاخر چې مان لري په الله او پرز د اخرت باندې ولی نو حکم خو وعظ خو عام دلته مؤمنان خاص بل زکا چې د مؤمنان د دینه پیدا اخلي کافر په دې سکه یا مؤمن له دانه دی نه خای او نه دی مناسب چې د قران احکامات پری دی او د خپل پښتو غیرت راټینګي هغه څوک چې تاسو نه چې مان لري په الله او پر د آخرت ذالکم اسکالکم واطهر دا کار تاسو اسکالکم غره د تاسو د پاره معالم التنزيل وی خیر لکم غره د تاسو د پاره او اطهر او ډیر پاکون کې د زنانا او پلار ورته وی چې دا خزه پرې دا وا نو پرې خودل جایز دي کنه جایز ک پرې خودل جایز دا او کنه پرې دنو دا دومره لازمی خبره نه ده کې دې شه د خزه او د خاون روغې پلار سره ورانه اگر چې بهتر ده چې پلار ورته وی پرې دنو پرې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ته ویلی او هغه خپل خزه له طلاق ورکړي خو بعض علماء لیکلي دي ک طلاق نم کی دومره اهمه خبره نه کور دنه مسله ده بیا کنه اگر چې بهتره منل حکم منل پکارو خجی وی ذات اول والدات یرزینا اولادهن مین دی پی دی ورکی خپل اولاد ته حولین کاملین دو کال پورا دا یرزینا اولادهن خبر دی په معنی د امر دی با پي ورکی او دا امر د دې معنی استحبابي ده ښا واجب نه ده مراد د والداتو نه هغه والدات دي چې هغه متطلقات دي کمې مین دي چې هغه لا خاوندانو طلاقونه ورکړل او هغه داغه واړه بچی دي داغه د پي بسنګ حکم نو ګورا که چرته بل سوک د پیو د پاره پیدا کیږي نو په مور باندې پي ور کول واجب نه دي بهتر دي حقم د مور دی که دا ور کین بل چاته بنوي که مور نه ور کوي نو ګناګار نه د بل خزه دی ولونی څخه خزه خو ملاوي خو کبل څوک د پي ورکول د پاره نه پیدا کېدل او د ماشوم د هلاکت خطر وا نو بیا به سي په خزبانه پي ورکول واجب صحیح ده یا مطلب کداغه نه نو اوس بازاري پي ملاوي نو بیا هم چې دنو دام یو قسم رضاعي مور دا بوتل خان پښوی کنه لکه اوس ټول ماشومان داسې دي کنه چې بس ایو کس بل ته بوتل بچیا نو هغه ته رسې وکتل وې دا مطلب مې نه چې اوس ټول ماشومان بوتل باندې پیسې کیدا کنه دغه بوتل زوی مې ته نو خبره دا ده چې دا ډاکټري په خو ملاوي کنه انګريزي دا دوايي اگر چې پاغي لیکلي چې بهترینه غذا د مور پي دي ولکه بیا ماشوم په دمر نه خو بچ کیږي نو په مور باندې فرض او واجب نشو بس هغه دی ول راوړي ا کمور پي ور کوي نو حق د مور دی چې مور بولا دا بچي مور ته والا کې به ساتي دلا ان که په خیراتی ورکی ثواب بکی ک نه نو بیا مور له بتنخوا ورکی ا متعلقه د طلاق شوی ده اوس داغه خرچه خو په خاون نشتا عیدت نه رستا نو که هغه په خیراتی پې نه ورکی نو پیسې به ورکی ها کبل خزه خیراتی ورکی مور پیسې غواړي نو بیا ته غریبي وته خپکیګه ما مال خیراتی ورکی بیا هم ټیک ده صاحبین او امام شافعی وی مدد رضاعت دو کال ده داغي دلیل دا آیت چې دلته سوی حولین کاملین انو د امام سیب دلیل هغه د سورته لقمان آیت دی 15 دا د سورته احقاف آیت دی 15 چې الته کې راځي چې وحمله وفصاله 30 شهر نو الته مدارک معنی کې حمل نه مراد حمل علی الاکف دی پلاسو کې لوبول د ماشوم پلاسو کې راغستل لوبول او د پینو جدا کول دیر شمیاشتي نو دیرش میاشتو نه سونه وخت جوړیږي 24 میاشتې دوه کال شو او شپږ میاشتې نیم کال شو نو څونه شو دوه نیم کال نو دغه دوه نیم کال د امام صاحب هغه آیت دلیل امام صاحب نه دا ډیر الله والا سره ښا د د په دی مذهب کې اکثر چې تو ګورې نو احتیاط دی څه شي ډیری اسه په دې تلو تلو کې خبره کومه دا یو یو ځل تکبیر لکه حدیثو کې شته کنه چې اقامت کې الله اکبر الله اکبر او اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا یو یو ځل وای دوه دوه ځل مشته خو چې دا یو ځل وای نو په دوه ځلو عملو نشو کنه چې دوه ځل وای نو په یو په کې عمل راغی کرانه نو په دواړو حدیثونو عمل شو دا وي منګه اهل حدیث ولې دي سو منګه بیا چې په یو باندې عمل کو په دې دویمه مسره عمل وشو دغه شانتا ک نور څومره روایت تو ګوري نو لکه تراوی دی وی اتر رکعات مونږ یو سو شل رکعات چې اته باندې عملو کې نو شل والا روایت ټول پاتې شو کنه او چې په شل عملو کې دا ته په کې رادن نشو کنه نو د امام صاحب دلیل چې اکثر ګورن پای کې به احتیاط دی نو دلتم کته وګورې نو په دونیمو کې خود براله او چې دونیم شي نو دا دو پکې خود رااله او چې دو شي نو په دونیم عمل ناراض نو امام صاحب احتیاط ته زور کوي اصل کې دا تا ته خو ما ویل چې یو سړی د دوه کالو نه مخکې بس یو نیم کال ماشوم لپاره ورکړلو صحت خده خوراک کا کول ورکې نو پکې بس کې نو سګونه خو پکې نشته ګان نور خوراک دی ورکې جایز اصل یو ټکی دی وغه ته سوچو کوي د رضاعت حکم ثابتېدل ګوره کې یو لوی ماشوم دی یو زنانه په وسکل نو هغه د هغه رضاعي مور نه جوړي لکه د دو کالو نه سیوا د نیمو کالو نه سیوا او صاحبین امام شافعي سیبه د دو کالو نه سیوا ماشوم د چاپي وسکل نو دا د هغه رضاعي مور نه ده د دینه کم ماشوم د چاپي وسکل نو هغه دغه څه شو رضاعی مور حساب شو دا خزه حرامه ده دا غینونه په حرامي صحیح ده اوس امام صاحب دومره احتیاط کوي چې خیر دلته 30 شهرن راغله دي نن تر دونی مو کال پورې کچرته یو ماشوم د کمی زنانه په اوس کې نه به رضاعی مور حساب نور خو کې مطلب نشته خو دغه یو ټکی کې مطلب ها د اصل کې د بچی خرچه وا متعلقه چې عدت ختم شو خرچه خو نه وا خو دې مور په ذریعہ باندې بچی ته ملاویږي نو ذکر رزق هو نه وکسوت هو نه وي په پلار د دې بچی باندې رزق د دې د او جامې جوړې د دې د بالمعروف په خي طریقه او که غیر متعلقه هم ده نو د بچی خرچه هم او داغه د مور خرچه هم پچا ده په پلار ده په پلار ده د بچی یعنی بس خاون باندې شپه چې هغه د ماشوم پلار ده د خزي خاون قرطبی لیکلی په دې کې دلیل له په دې خبره علا وجوب نفقه الولد علی الوالد چې د بچی خرچه په پلار واجب ده څه شه ده واجب ده پی لزعفه وعجزه زکا چې ماشوم وړو کې دی ضعیف دی عاجز دی دا ځان ل رزق نشي ګټلې دا رزق په پلار ګټي دی اړیانې وکی او د باندې به خوري ها او بیا لیکي چې اجماع د علماو ده چې د هغه بچو چې د کوم بچو لکه د کار کسب وس نه واړه دي کنه کار کسب نشي کوله دا غي خرچه په پلار باندې واجب ده او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام هندې رضی الله عنها ته ویلو چې هغه ته تاسو کې چې ان ابا سفیان رجل شحیح ابو سفیان چې ده رضی الله عنه نور بار خو ورته د خلکو خپل مزاجي کنه باج سړی بار نه پوجره جمعه دومره خرچه کوي د حد نه سیوا کور کې نه کوي خزو بچو باندې ډیر شومي او باج په کور کې نه سم سخیر صلاحخان خو بار به پیاله چیم صحیح نه کوي ها پوه شو ګان بار یو روپۍ بیان لګي خزنه خوار ستا وای راته وای د بچونه خو بار نه لګي دا در سړي خپل مزاجي نو مزه بسوي ابو سفیان شوم سړی نو خو کې دې شي چې کور کې باز سړی سختی کوي کنه نو خزه هندې رضی الله عنها نبی رسول سلام ته ویل چې یا رسول الله زما خاون چې دی رجل شحیح کور کې لګ سختی کوي بخیل دی لا يعطيني من النفقه ما يكفيني وبنيه دومره خرچه نه راکړي چې زما او زما د بچو کار بس موږ غریبانان کله سکو کله سکو هغه وخت یې رو را تیرو نو کدا باز وخت مال پیسې را کی چې دا کور کیدا نو کدا غد علم نه بغیر زلګي لګي دا غینه پټي لګوما بزان او په دې بچو نو دا به جایزي کنه نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته ویلا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف دومره خرچه داغه د پیسو نه بی اجازه تاغستې شي چې ستا او ستا د بچو کار پکې خو د شریعت موافق یو خو چې دنو مزه کوي کنه چې غریب ساک ګوري دا دا وینن به میانو پروګرام کو نن بجې دنو دا نری غوخه خیا هغه غریب 1500 شپږ سو دیاری ده هغه څوره ز پسو ته میلاو شي کنه هغه یو سالی طالب نه چا تاسو کوی سبق سمره وي وای کله بزنو ما او کله به استاد نو چې کله به دواړو نو بیا به د جمعې ورځ به بیا به چټي و هیوم نه ویلې نو کله دیاړي نه او کله ولا خلق نو ورکه وي ز بیا به ګورو کنه په دیوالي ولي کوي نو هغه غریب په دا خرچه کم نه برابر نو دومره خرچه چې هغه د خاوند د وس مناسبي دا په خزه باندې د خاوند طرف نه واجب ده چې خاوند به کوي نه کوي نو دا خزه بغیر اجازه د خاوند نه کواري نو ګناګار او که خاوند خپل خرچه کوي خبر برابر چې څه شي په کار یې غول راوړي ښا او بیا هم دا خزه چې دنه وسادت خراب دی چې پیسې وی نو لازم نه منې کیږي لګي لګي تی وای بیا دا ګناګار ده ښا په دې بیا ګناګار دی الله الله لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف بنشي ورکول یو نفس ته مگر مطابق د وسداغي دا کوپ کې چې وې نکاح خدا نو هغه دغه مطلب دی کنه اوس تا غټه مالدار خزه کړي د چې هغه به سارو چرګان او ماخام ګډان خړل او تا ودلته د غندلو ساک تکې نه ولې دا دا به غریب څه کوي دا خو بیا مسله جوړه ده کنه نو دا کوپ کې نکاح دې د پاره ښه ته خپل صادر ته ګوره خپل جامع ته ګوره هر سړی وای چې زما خزه د خيسته یو زما خزه د مالدار یو زما د داسې خو بیا غا ساتلم ګران کار چې هغه پالته پلن کوزرو کو په گاډو ګرځل استاد ته د خري گاډیم نه جیبه بګي بوزي بیا وزرت کې بیا خو کاروان دی نو ګورا لا تکلف نفس الا وسعها پار خاون د خزي خرچه فرض ده خو یو شان نه چې ټول سار قصاب ته ولاړی او پلین کې د چا به د ساګو وس کیږي به ساګ راوړي د ساګو مناسب خرچه د چا به د دالو وس کیږي به د دال راوړي دا غي مناسب خرچه د چا به د غوخي وس کیږي به غوخه راوړي دا غي او اصل کې دا خرچه خلک په خزه نه کوي دا خرچه خلک ځان لکې نو خزه غریب هم پکې وخوري نو دا خیال دی دا خدا سي دا خزه خدوم رخيري غنه چې خاونه په کمرز په کور کې نه نو هغه غ سړی مړی خوري وي سړی نشته دی گزاره بو زکه دون ځان نستړې هغه ورځ هغه ډیر ځان ستړې کې چې خاونه کور کې هغه کور کې دی نو دا په پاخه کو دا په پاخه کو نو دا خو اصل کې د سړی له پخې نو چې هغه پکې لګو خوړل څه چل وشي zarar به نشي رسولې مور د بچی ته په بچی داغه باندې او نه پلار د بچی ته په بچی داغه باندې یو بل ته په zarar نه رسي وعلى الوارث مثل ذالک او په وارث باندې پشان د دی دا متولقه خزوا خرچه بچا ور کوله خاون اخو پرې خودم وکنه لکه خو بچی له به پی ور کول وس خاون مړ شو نو اوس به خرچه څوک ورکي وارث دانه چې وارث به خالی میراث ته پروت کله کله به تکلیف هم برداشت کړي وعلى الوارث مثل ذلك دا په وارث باندې پشان ده دی دا فین را دا فسالن عن تراز منهما اراده وکړه دواړو خزه خاوند جدای د بچي عن تراز منهما سره در زمنتیا د دواړو نو تشاور نو د مشورې نه فلا جناح علیهما پس نشته ګنا په دې دواړو باندې ان و ان رتم ان تسترجعوا اولادکم خذ ول پین ور کوي هغه وای چې تاسو طلاق کړي ما اوس خپل سمې کوا نه ور کوم نو که تاسو اراده وکړه دا چې د پي ور کولو د پاره ونی سي بل زنانه د خپل اولاد د پاره فلا جناح علیکم نشته ګنا پتا سو اذا سلمتم ماتتم بالمعروف کله چې تاسو حواله کوي هغه چې تاسو مقرر کړی دی په خي طریقه اوس کاغه خزه تنخواه غواړي ورکه با صحیح ده واتقوا الله ويرګي د الله نو عالم پوښ ان الله یقینا الله بما تعملون بصير پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي لیدون کړي عربو کې به دا طریقه ډیره و چې هغه بخپل مینډي دون پینه ور کول لکه سمره چې به نور خزله پیلو لیګل خان او دې سره ماشوم صحت هم وایخی نو دا په خوا عربو کې وو زمون پښتنو کې خو چې د مور نه ماشوم او دا غریب خو وسوځي ادا خو بداس شي او دا خو بداس شي نو سم نه کیږي خو لکه دا زمون د خلکو هغه دغی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا بیا لسم حکم عدت د متوفا عنها زوجها کما خزه چې داغي خاون وفات شون داغي عدت بسنګي سلور میاشتې او لس ورځې بس دا د شریعت حکم دی موږ به عمل کوو ها بعض خلک وایي وګوره په دې کې یو خبره یاد کړئ یو د طلاق مسله و مار ته مخ کې ویل یو د مرګ مسله ده کمی خزه چې خاون طلاق ولور کی چې هغه واده شوی درې هیزو کنه او خو کنا واده وا صرف کویدن ونو فمالکم علیهن من عده دو عدت وونه اوس چې کوم جنې واده ده خاونه مړ شو سلور میاشتې او لس ورځې سره دا غي عدت خو چې کوم کوی دن ده د پلار په کور کې د لا ډولې د خاون کور ته تلم نه ده او بس هغه خاون مړ شو او دا غریب د پلار په کور کې کونډه شو نو دې باندې عدت شته کنه دا به د پلار په کور کې سلور میاشتې او لس ورځې عدت تیری صحیح ده اوس دا د شریعت حکم دی په دې باندې به عمل عدت بداسي چې په دې سلورو میاشتو او لس ورځو کې اظهار د زینت بنه کوي سترګې تورولو شونډې سرې کولو میک اپ داسې زونه میزونه بنه کوي او بغیر سخت ضرورت چې لکه بیماری دا عذر ده خو جدا خبره ده د خپل پلار کور کې مطلب وانه پلار کور کې او کده خاون کور کې ولا خاون کور کې بدا عدت تیری بل ځای کې بشپنه کې صحیح ده دا سلور میاشتې او لس ورځې د هغه خزه عدت دی چې د کمی خزه خاون وفات شو حدیث کې راځي بخاری شریف کې حدیث ته ام عتیه رضی الله عنها وایي چې رسول الله سلام فرمایي لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ندی حلال دی وی زنانه د پاره چې په لای ایمانی په آخرت ایمانی توحد علی میت فوق ثلاث چې د درې ورځې نه سیوا په یو مړی د غم اظهار وکړي زمونږ د پښتنو غمونه خو کلونه کې نه خلاصيږي چارور مړي پلار مړي بچي مړي زمونږ په کور کې بیا ټول عمر لکه دزه مکه ولا ک ټنګ ټک ټنګ ټکور اسم ناروا ده که چا کار مړ شوی ده کنه ده شوی دا باندې کې صحیح ده ولکه بیا موږ پلاني کار مړ شوی دا کار مړ نه وي خدای ناروا کړی دا مکوا مړ بیا یې باندې ولار وخت ناروا کړی خو لکه بیا هم د درې ورځې نه اخوا د غم شکل جوړول نشته یو د شیعاګانو غم نه چې پار کال کې تازه کیږي د سنیانو د مسلمانانو غم صرف سورزي درې ورځې کدا شي نو د رسول الله د غم ورځ خو بیا هر کال کې غم تازه کوا د عمر د شهادت ورځ د عثمان د شهادت ورځ دا دا خو بیا هر کال کې به بس موږ بل کار نه کوو په یو ورځ به یو خامخ یو صحابي به مړی کنه یا په خپل مرګ یا د بل د لاسه بسل ته بیا موږ ځان راغدو ټول کال به ځان غربو دانشته چې ته بیا بیا غم تازه کې اباز خلک په اخترونو کې راغونډيږي دا اول اختر دی او دا دویم اختر دی دا په زوب کې سيدي صحیح شو ا کما زنانه چې داغي خاون وفات شوه دی نو دا زنانه با سلور میاشتي او لس ورځې چې دنو اظهار د غم کوي سلور میاشتي او لس ورځې تیر شوي غم ختم شو قبر ته بوزه هو چا ورته وی دا ولی و دې ما ته ویلو چې زما زما ولا قبر وشه ویری چې تا به بل واده کړی کنه او اوس هغه دا قبر وچیږي نو ما وی چې نن نظر واده نه کوم چې کم ظالم په دې وبا چې جدا نه وچیږي دا به بوزه وته دې لوم چې زر وچی خاون باندې عدت نشته سړی خزه مړه شو نو دا درې ورځې چې بیخي خلک کجره کې ناش دی کنه نو ناش به یو فسلوره مرز کزان لغم کینو کول شي اس ګنا پکې نشتا خزه باندې عدت دې سونا سلور میاشتي او لس ورځې خام فلا جناح علیکم نشتره گناہ علیکم پتاسو فیما پبارا دا کې فعلنا چکړی دی دی یا کوي دی فین کو سهن خپل ځانو مبارک بالمعروف په خي طریقه صحیح کار کوي معنی نکاح کوي صحیح ده او غلط کوي نو غلط ته به غلط وایو کنه سلور میاشت او لس ورځو کې با نکام نه کوي که نکاح وکړه دا نکاح نه ده شوی او په دې سلور میاشتو او لس ورځو کې با د نکاح متعلق خبرم چا سره نه کوي کچې وته وې چې دا میاشت تیر شي کنه نو ګورې چې بل چا سواده ونه کې ما سبا واده کې څوک ته رسید تیار دی کنه نو دا شی ناروا دی دی کی وعدم ناروا ده او په دې کې نکام صدا ناروا ده ډیر وخت مخکې خبره ده یو قسمت ته ویل چې استاد جی نو ما ټلیفون کړو بار کمل کم سکلی کې به و خلکا ماته په موبایل وې چې زنانه په عدت کې دنه نه ده مطلب خاونې دوه میاشتې وشي یا دوه نیمې وشوي او اوس چې دین واغه بل کس سره نکاح وکړه نکاح کیږي مینه وینه ډولۍ روانه کړې ده مې وته چې واپس را روانه کړې مې زه په کې اوس وکم چې ډولۍ روانه کړې ده دا تاسو بری مخ کې کړو ډولۍ نه کړې نو دا خو هغه ډولې روانه کړې پرته چې واپس د لارې نه راتاو دا نه کی صحیح ده ولا جناح علیکم نشته د پتا سو ګنا فيما عرستم به نکاح خو حرام ده خو که تعریض کې نو بیا ګور تعریض څه ته وایي تعریض دی ته وای چې ته یو شی داسې ذکر کې چې هغه صراحتا نه خو په بل شی باندې سکی دلالت کوي لکه مثال به څنګه یو غریب راغ استغفاله کنه ته ته لکه په خیر علي څنګه خېټه الحمدلله څنګه راغلی مې رجی تاسو سلام لراغلی تاسو راغلی سلام سلام لکه ته د سره سره ولی الله چې تا تعالی سلام دراغه د دې دا مطلب دی چې مې د سره ملاقات کوم که څه خیرات صدقات را لره نو هغه چې خيار سړی کنه هغه ته هغه ول سور کی او چې زما په شان ساده نو هغه الله دې خوشاله کړ بس دې غټ کار دی وکړ هغه وی زه خدای دې ورکه تر تشپانیا ما دومره مزل کو تا ویل تاسو خدای دې خوشاله کړ نو دا هغه چې وې زستا ته پوس تر اغلی او ما ملاقات تر اغلی او ما سلام تر نو څه مطلب غریب دی کنه غریب دونه اوسګار نه چې خلکو له سلامونه ملاقاتونه کړي کسین دا دې را سره نو خيار سړې پدې کوي اچھا سه هغه جپانیا په سپي دغه شانتا کنایه دی ته وای چې ته یو شی ذکر کې په غیر موضوع له لپس باندې نو دا تعریض تعریض دا چې اشاره وکړه خو هغه چې څوک چاته خبره کوي هغه پوښ نو دا ګناه نه ده که صراحتا لفظ وینو بیا سره ګناه ده لکه تعریض څنګه زه ګوره په تعریضاتو نه پیګم دا کتابونه لیکلي دي ها دا تفسیری قرطبی لیکلي دي چې دا وته د سې لفظ وایي وارث ته وایي خزه ته نه وایي کنه وارث ته غفيږي چې دا خو به سبا دا وارث ورکه یغي ته وایي چې ګوره لا تسبقني بها مان په بل څوک مخ کې نه کې ها اول به ما ته وایي او یا د سې چې د زنانه ته وایي یرا زما دا کور والا مر وخت بیماری کنه زما د واده اراده ده الله دې چې تخېسته ځکه نصیب را لو اپ پوښ چې وسړی خو اراده شته ده کنه انی اريد التزویج یا او توي مخه پکېګا تعالی الله دې حسن درکړې دې تا ته بشل رشته ما خام ولاړی چې د تیر شي ناغه پوي شي چې دام پکې یو دی کنا دارنګي دسه وته وای چې انک لصالحه ایا کې دې شي په دې کې به خیر او دا خاون د دینه بدل الله خ خاون در کې داسې دې ته تعریزات وای الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای وینا نیکا کما نیکا تعریزی الفاظ ولا تعظم عقدۃ النکاح مکل کوي غټه د نکاح نکاح بنه تړي حتا یبلغ الكتاب واجل تر دې چې ورسیږي کتاب ان عدت نیټه خپلتا قرطبي لیکلی دی چې ابن عطیه سے ویلی دی اجمعت الامه على ان الكلام مع المعتده بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز اجماع د امت په دې دا چې معتدی خزه سره چې د عدت کې دنه نه ده په دې طریقه باندې کلام چې هغه د نکاح په باره کې ظاهری صریحي الفاظ تنسیسی ولسیدت فی امته و اجماع د علماو په دی دا چې دا مکروه دي چې د خاون دا ولی سره یا د خځې سره عدت کې سو کې وعده وکي او بیا وی وی امام مالک سی وی چې مخکې نه وسره وعده کړي خو نکاح نه کړي نکاح د عدت نه پسو کی کنه نو فراقها احب الیا د دین جدائی ما ته محبوبه ده چې دا بیا پری لکه شک خبره او بیا وی ابن کثیر لیکلی دی چې قد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مده العده اجماع علماء علماء اجماع په دې ده چې د عدت په ټیم کې عقد صحیح نه دی نکاح نه صحیح دا نکاح د سره کیږي نه خجی ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خدمت النساء او اقنتم فی انفسکم یا پټه ساتي پزلونو کې عالم الله پوه دی الله یقینا تاسو زر دې چې یاد وای به دې ته لیکن واده مکوې دې سره پپټا مگر دا چې وای تاسو وینا جایزه ولا تعظم عقده النکاح مضبوط وای مکل کوي غټه د نکاح حتا یبلغ الكتاب اجلا تر دې چې ورسېږي عدت نیټه خپل توالم پوښي ان الله یقینا الله تعالی یعلم ما فی انفسکم پویږي پاږي چې تاسو په نفسونو کې لري فاحذروه پس ویریږي د الله نه وعلم پوښي ان الله یقینا الله غفور حلیم بخنه کون کې او صبرناک دی الله جناح علیکم ان طلقتم النساء پنزل لسم حکم چې هغه کویدن شوی دا واده شوی نه ده او په دې کویدن کې محرم مقرر شوی نه دی نو که سبا دې لخاون طلاق ورکل قبل جما قبل الادخال نو په دې صورت کې د دې مہر صرف یو جوړه جامه ده بس که مہر ونه چې مونږ یې نیم خاون سره واده شوی نه ده نو یو جوړه جامه به ولور کې او طلاق وایي دوی ماغه زنانه ده چې خاون دی له طلاق ورکړل او دا واده شوی و خاون په کور کې و او طلاق یې ولا ورکړل نو چې څومره مہر مقرر کړی دی هغه ټول به ولا ورکړي ټول به ورکړي درې ماغه زنانه ده چې خاون دی له طلاق ورکړل او د دې مہر مقرر خو لکه دا واده شوی نه و صرف کوی دن و او خاون د خپل طرف نه طلاق ورکړ مخکې خو د خلع مسله وکړه خاون طلاق ورکړي نو د دې خزه چې کوم مہر مقررو پای کې نیم مہر بد دې خزه شي نیم بچا ته پات شي خاون ته پات شي صحیح شو بل تر روان دي رسول او سلورم قسم هغه خزه ده چې هغه وادم شو نکایم شو او وادم شو خو ګوره د مہر پکې ذکر نه شوی اوس خاوند له طلاق ورکړل او هغه مال مہر او استا مہر خو نشته دی له وسونه مہر مقرر یا خاوند طلاق نه دی ورکړي خو هغه مال مہر خو راکا نو څونه مہر به پیښ خزه به اوس لکونه غواړي او خاوند به زوګونه ورکړي اوس دا فیصله به سو نو دا فیصله قران کې د دې ذکر نشته داسې یو مسله د صحابه په زمانہ کې را پیښ شو ابن مسعود ته یو فتوا رااله چې یو خزه واده شوې ده او داغه مہر نه مقرر شوی اوس خاون نه مہر براغي سونه رسیږي طلاق ورکړي هغه وته ویل یاره زب په دې سوچ کوم یو میاش مال مهلت راک ها دې ته نوې لکېږي چې تا نه سار چا تاسو کو ما خام د جواب ورنکړو تا ډومولای نه بعضې مسلو باندې میاشتې لګي ها او دې کې ډېر احتیاط پکار دی اوس خو مصیبت دا دی مولا آن باشد کې چپ نه باشد ډایرک پس پتو ورکې لکه صبر وکړه ته لږ سوچ ته وکړه چې دې به صحالي نو پدې کې حضرت عبد الله ابن مسعود ته یو میاش مهلت برا کوي زبدې باندې سوچونه کوم وی سیدا میاش بعد هغه سړی راغی ابن مسعود صاحب جواب تیار کړو پته وی خوایا دل ناس تر خلق ابن مسعود ته وی زه جواب در کومه که دا چرته صحیح او سمې وخوړو نو دا به د الله احسان او که غلط شونه دا به زما د طرف نه یو غلطه خبره او د شیطان وسوسه به بیا به کدا دین ته نه منسوب کوي خلک خاموش دي ابن مسعود سی وای چې زما فتوا دا ده چې د دې خزه د پاره به مہر میسي مہر مثل سمانا د دې چې کمی خپلوانی جنکی دي د ترلونه د مامانونه د دې امزولي وي د دې په زمانہ کې واده شوی دي دا غي چې سونه مہرونه مقرر شوی دي اقونه مہر بد دي شي چې ابن مسعود صاحب دا جواب ورک یو کس پاسه ویر دا خبره خو نبی علیہ السلام نه ما اوریدلې الله اکبر څنګه وې دغه شان یو فیصله نبی علی السلام لراله او دغه شان جواب نبی علی السلام ورکړو لکه څنګه جواب چې تاسو دا سه سمې و خړ ابن مسعود د الله ډیره شکریا ادا کړل نو دا مہر مثل بیا پاره حدیث کې دی صحیح شو خجی دا سلور قسمه مهور شو متان بالمعروف دا سکه د پخې طریقه حقا للمحسنین واجب دی په خستا عمل کوونکو و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن کتا سو طلاق ورکړل دی تا مخکې دا غینه چې تاسو لاس ورولې ویږي تا وقد فرستم لهن فریضه او په تحقیق سره مقرر کړو تاسو غیلره مہر چې دا خاون ورته د خپل حصہ ورکی د خاوندان بچ ته د خاور لاندې ها او اوس خو مصیبت دار ک دا زور به لګولې چې غشته مہر دي ساري خپل حصہ خلا ورکول جدا د غیغه نه ورکی پلان جو په جګړو به ته غواړو نه ورکی ازکه ټول مر خوارو زاري وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بینکم مې روي خپل ولی په خپل مینس کې الکه ک طلاق خبر رااله نو هغه اسلامي رور ولی م پرې دا وایي زمنګ په خلکو کې ک طلاق مسله رااله د مړي روغه کیږي خو د طلاق دغه مسله روغه بیا دا بر چاپلارمونه او خو دا زما لور طلاق کړی دا د زما خور طلاق کړی دا بس غمم پاتې او خادم پاتې او ار څه پاتې هغه ګناه وکړه کنه نو ته اوس د ګناه د پاسه ګناه نه کې چې تا سره قطع د تعلق کړی وات ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاره چې تاسو کوم عملونه کوئ لیدونکې حافظوا علی الصلوات الله اکبر شپارسم حکم المحافظه علی الصلوات اسنه چې په دې طلاق او ملاق او په دې قصو کې پروتي او منځ او دس دې بالکل پرې خدای دې وسوي چې منځ پرې نه دی ګوره عبادت پرې نه دی او دا لانجې کنجي زکه ډيري چې منځ خلک توجه سره نه کوي منځ له توجه ورته خدای ولې ټوله مسلې سمي حافظو علی الصلوات من کهبانی کوي همیشواله کوي په منځونو باندې محافظت معنا همیشواله محافظت کوي په منځونو او صلات الوسطا او پاغه مز درمیانه باندې وقوموا لله قانتين ادرګه الله ته تابعدار په دې ځای قرطبي لس اقوال نقل کړي دي چې صلات وسطا کم یو دي خا خو د احناف مذهب دا دی او راجح قول پکې دا دی چې دینه مراد صلات العصر نمازګر مونږ دی من فاته العصر فكانما وتر اهله وماله چانه چې مازګر مس قضا شو دومره نقصان یې وشو لکه اهل او مال ټول څه شو لوټ شو دا قول چې دا د مازیګر منځ دی دا ولی قرطبي دا دویم قول نقل کړي ځکه دو منځونه ته مخکې د رزي دي سحر او ماسپخین او دو منځونه ته رستو د شپيري چې ماخام او ماسوتن او دای په دې بین کې مینس کې راغی صحیح شو کنه او څوک چې وی دا صلات وسطا ده دا قول ده د علی ابن ابي طالب او دارنګ د ابن عباس ابن عمر ابو هريره ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنهم او دقه وهو اختیار ابي حنیفه دا د امام صاحب مختار قول دی و اصحابه دا غد ملګروم وقاله الشافعي او دا د امام شافعي قولم دی هغه دا ویلی دی و اکثر اهل الاثر او اکثر علما محدثین دي ته تللی دي او دقه د عبد الملک ابن حبيب او دارنګ ابن العربي نور خلق دا قول غوړه کړی دی او بیا وی دا قول علی هاذ القول الجمهور په دې باندې جمهورم دي او په دې کې د مسلم شریف حدیث دی نبی علی السلام فرمایي چې الصلاه الوسطى صلاه العصر بس په خبره شو صلاه الوسطى چې کم دینو دا د مازیګر مونږ ټیک شو او باز وی چې بس دین هر مونږ دی ځکه هر مونږ چې کې کنن هر مونږ به د دوه مونږونو په سکه راځي په مینس کې راځي او چې کله پکې قضایي کې نو بیا په کې مینس کې نه راځي درې درې خو ثابت شو کنه والصلاه الوسطى نو چې درې دی یو سره بل کا نو سسکا نه جوړیږي ولی به نه جوړیږي چې درې خو هغه دی یو د بل کسلور شو اوس په دې کې یو مینستکین یو خو د ورځ یو خو یو راځي سلورو کې اوستوا جوړې دی شي نه نو بیا به سره مونږ یو بل کو نسوب شي پینځه نو چې پینځه شنو دوا یو خوا شو دوا بل خوا شو نسو شو منځنه پکې واستوا شو نو پنځه منځونه شو او قرطبي قول دی واورید چې سار هم درځي مونږ دی او د ماسپخین هم درځي مونږ دی دوه ته مخ کې شو مازیګر خو مینس کې شو کنه دی پسې دورسته یو د ماخام شو بل د څه شو ماسوتان شو دا د شپې منځونه شو دا په مینس کې راځي پس یادوي الله لکه څنګه چې خودنه کړي د تاسو ته دا خود خوب طریقه ده بیا خوب نه بغیر به صحیح طریقې سره کې لکه څنګه چې خودنه کړي د تاسو داغه چې تاسو په نه پوي دی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا ولسم حکم احسان مع المتوفى عنها زوجها کمه خزه خاون وفات شو نو هغه سره زیاتی مکوي هغه سره احسان وکړي احسان سره غوکېری ښا اسانه اسانه خبرې د سکار دی چې د کمی خزه خاون وفات شو مخکې عدت بیان شو سونه عدت دی سلور میاشتي او لس راځي او دلته وای چې یو کال پورې به نو باسي نو بعض علما وای چې دا آیت منسوخ دی په هغه آیت باندې اوله کې کالو بیا سلور میاشتي او لس راځي شو نو کدا شي بالکل منسوخ دی خود د سمانو کو چې منسوخ نشي اسه ما ته ګوره سلور میاشتو او لس ورځې پورې خو نه وارث له اختیار شته او نه د خزې له اختیار شته چې د خاوند کور نه وځي او خرچه به د خاوند مال نه کیږي په دغه وخت صحیح شو پات شو د دینه سیوا سلور میاشتو لس ورځې برابر شوې سنه چې تور په زلخ تراواله او ته چې ماستا یو یو رش مارل او عدت برابر شو بس ګیټ اوټ وزه کنه داسې به ورته نه وي وته به وي دا ستا کور دی او دې کې ستا بچی دی او دې کې تار خاون سره ژوند تیر کړی لري خورې چې ته پکې اوسېږي مونږ دې ته نشړو خدای دې دسې کې کال پکې ناشته کې لس کال پکې ناشته ناشته دی کنه ها کال پورې وته تګ مکواو ک بیا بيخي نور خرچه دې وس نه کېدا او یار سره بل زینو بیا وته روغ ونی وای چې وس کته چې ته زینو اجازه صحیح شو کال پورې سره سوکا احسان وکړه یعنی فلیوس الازواج لهن وصیه خوندان دی وصیتو کې د دې د پر وصیت متان ال الحول یعنی لهن متان دې د پر به سکه ال الحول تر یو کالا دا خاون له پکار چې ته وی چې سلور میاش لسه خو دې عدت دې کاله پورې بدا په دې کور کې بیا وارث لندې پکار چې وی باسي غیر اخراج نه بشیسته په زورا فین خرجنا ک پخپل وطن فلا جناح علیکم نشته ګنا پتاسو کاغه نور نه پات کیږي ځینی هوته مشاله فیما فعلنا فی انفسهن من معروف باغ سکه چې کړي د خپل ځانونو مبارکه د سنې کارنا والله عزیز حکیم الله دی غالب حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف لګه جوړه جامه ولا پس سیوا ورکړه چې دا خو د خپل مہر او دا خو ستا حق دی دا خو واخله واخله او دا ها دا لس 7000 روپۍ سیوا واخله په دې چې څنګه جوړه خو خې ځان دې په جوړه کا او یا چې دین ول دغه شانه جوړه راوړه ورته دا واخله احسان او سره او کار څه چې ورکې کنه یو ول پیسې ورکې یو ول بل څه ورکې دا ستا اسه شو نو بس ټول عمر وې زما ډېر ښه خاوندو خپل محرم را لخه په خوشاله راک او دای ور په سیوا مر لراکړه دا مرګري د بټاکړې نه راغلي دي او دا زمونږ ډېر ښه مرګري دي ابراهیم بای د خپل ساوند دی او دا 3 4000 باندې دی د یو پروګرام د پاره غنټې دوه د پاره وړي دا یقیني خبره ده چې د دین دا محبت سره ډېر ناشنای د د خپل ساون راوړ چې د رمضان دوره شروع ده تر ختمه پورې بدادل ته یو چې د خلک په درس اوري نو زما به ثواب کی داغه بټا کړي نه او ته گاډي رښکم خپل کړي او راغله دلته ناس او دای دی له ولګو چې د خلک صحیح طریقې سره درس واو الله دې د په کور کې مال او اولاد کې برکت واچي او الله دې ولر دې بدلی په دواړه جهان ورکي دا دی او د سره دا رشکې والا مرګره دی موږ سره د زړه مینه لري الله دې دې سره مینه وکي او الله دې ول کورونه او مالونه ورڅ کې خیر او برکت واچي سمره مرګري ناری نو زنانا چې زمنګ سره مینه کوي دا د دین سره مینه ده الله دې داغي سره مینه وکي او الله دې داغي سلی او بدلی په دواړه جهان ورکي سمره کسان تکلیف کوي دې زې ترازی ناری نو زنانا د لری لری زینونه د نږدې زینونه ابل ماته مرګره وی د لری یادې او د نږدې پکې نه یادې کنه نو د محلي والا لم الله توفیق ورکړي چې د نږدې نږدې کورونه راوځي او د جمعات کې کینی الله دې دیلم د دنیا او د آخر خیر ورکړي چې راضي او څومره زنانه راضي کده نږدې نه دی او کده لری نه دی الله دې غیلم د دنیا او د آخر خیر ورکړي او ډیر کسان د سری چې د کلی کې د کلی نه بهر نارینه او زنانه په اجتماعي شکل باندې راجم کیږي او درس ته پابندۍ سره کینی لکه څنګه چې دلته مطلب په خپل 2 بجې شروع کیږي تر مازیګره هغه راجم شي او ام بیا نه ځان لکه یو نت باندې په لوسپیکرو کې څوک لګي ساپېټې لګولي کورونو کې او زنانه جمع کیږي هغه بل ورځ ماته د مرګري ویل چې تعداد ماته راجم شوی 1800 پورې زنانه دي چې هغه لکاوري او د کلا نوي نوي تعدادونه یې رالي چې به سمره ترسي نو دا غدي چې په کور کې 1500 شل او 1300 سولوي خراجه مې یو درس په شریکه باندې و ډېر غټي قرباني کوي خلک نسمرګري سره د زنانو راغلي دي لری لری زینونه خپل کورونه پرېخې دي خپل نو کرولې چټیانی ورکړي دي الله دې ټولو له پوره پوره سلې او بدلې ورکړي او الله دې دا درس زموږ په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسوي اگر چې ورځې لګي درس ډیری زما دا کوشش چې زر زر ویم خو ما سره دا غمی چې مرګرو دومره تکلیف کړي دی وراغلی دی الله دې وخت موږ له برکت واچي او دا درس ته الله په خیر سره تکمیل ته ورسي چونکه دې کې الله دې بیماری نه راولي نه په منګو نه په شاګردانو زکه چې بیا چټي کولې نه شو بیا نورم سبق سیوا کیږي الله دې زموږ د ټولو صحتونو کې خیر واچي دا درس د الله زمنګ او زمنګ د مشایخ او زمنګ د والدینو او زمنګ د ټولو مرګرو یارانو دوستانو خپلوانو رشتہ دارانو د پاره او د دې محلي د عام مسلمانانو د پاره یو صدقه جاریه وګرځي او الله دې همیشه د خپل دین د صحیح خدمت توفیق مونږ ته نصیب کړي اسمره مرګري چې راضي تکلیف کوي الله دې ټولو لاجر ورکړي دا رويز بای سره د دې چې سل کارونه پریډي او د ټولو نه مخ کې راشي او بیا دا نت ټول خلکو ته رسي دا درس او غیر لپاره زمانه سیوا فکر د سره الله دې دلم د شرعي حاجتونه پوره کړي او مشکلات دې ول الله ختم کړي او الله دې د دنیا او د آخرت خیر ولور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق